دا سورت ابراهیم په ترتیب نزول کې 72 نمبر سورت پس د سورت نوح مخکې د سورت انبیاء نه نازل شوه عربت د ما قبل سره ده مخکې ذکر د تنبيهاتو د تنبيهاتو نه رستو دلته الله وقایع دنیاوی او اخروی بیانې اغه عذابنا اغه سزاګانې چې الله په نه منلو د توحید چاله ور کړی اغه به ذکر کی داوا د مبارک صورت الترغیب فی التبلیغ والتذکیر بایام الله داوا د دې مبارک صورت تیزونه د الله په دین چې د الله دین اورسوي تذکیر به وی ایام الله ایام الله نه مراد عذابونه د الله ایام الله نه مراد هغه انعامات د الله یعنی تذکیر بالنعم والنقم بی خلاصه دې صورت لنډه خلاصه چې ډیره لنډه ده مجادله د مشرکین او سابقین سره د انبیاونه دا به ذکر کوي په لفظ د علم سره څلور کړ عقلی دلائل به پشپغو آیاتونو کې نقلی دلائل د ابراهیم علی السلام نه نقلی دلیل وایي تخویب به په سوار لسیاتونو کې بشارت به په دوه کې امثله به په دې صورت کې دوی دا لنډه خلاصه امهات د صورت دا خلاصه د دې صورت صورت پنځه بابونه دي اول باب تر اتم آیات پورې پدې کې اول تشجیع په تبلیغ باندې بیا دلیل عقلی مختصر وای ډیر مختصر سره د تخفیفا بیا دلیل نقلی د موسی کلیم الله نه بسم الله الرحمن الرحیم مگر په جبا د خپل قوم چې محبوب ته خوراغله خو کوم تا ملک راغله وې یا په بل جبا کې قران ورنمږ به منلې وې دغه جواب گمراه کوي الله هغه چاله چې وغواړي او هدایت کوي هغه چاته چې وغواړي دا الله د زور ور حکمت والا دلیل نقلی ولقد ارسلنا د موسی کلیم الله نه فتاقی سره لګل موږ موسی علیہ السلام په خپل آیاتونو ان اخرج قومک صبر شکر چې دوانه راجم شو ته کامل مؤمنی و اس قال موسی لقومه کله چې ویل موسی عليه السلام خپل قوم ته یاد کړئ نعمت د الله چې کړ دې پتا سبانه کله چې خلاص کړی تاسو د فرعونانو نه رسولې تاسو ته ناکار عذابونه الا لولې تاسو زمان دا ټول تفصیل مخکې تیر شوی ځکه هم وایو قران لا چې واخ ورکینو په کار دی چې پوره چې الله لور کې بس ماشاء الله دا ټول باسونه مخکې تیر شوی د شکر تا تعریف شه تیر شوی قوام د شکر تیر شوی ارکان د شکر تیر شوی صبر صبر صبر ستوي شپارلس قسمونه شکر نعمت نعمتت افزون کند کفر نعمت اسکفت بیرون کند یا مسلمانا شکر د نعمت یو عجیب نعمت ده انعام الله ده افزون کند په دې ځان خکا او نا شکر د نعمت د خپل ورغوی نه بهر ته گزار کا وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ او کتا سنا شکر وکړه یقینا زما عذاب خامخا سخت دی وقال موسی ویل موسی علیہ السلام ان تکفرو کتا سو کفر کوي تاسو هغه څوک چې دی پزما کا کې ټول یقینا الله لغنی حمید دی علم نرستو دا دیم باب دی دی کې واقعات دن بیاو دی د خپل قوم سره په طریقې د مقابله د نور او د ظلماتو پیغمبر خبر را وړې خبره چې د نور ده ا خبره چې سړی منور کړي هغه سړی ا خبره چې د سړی دنیا منور کړي هغه خبره چې د سړی اخرت منور کړي قوم کما خبره چې سړی په شکونو کې اچي په ظلماتو کې اچي په تورتمونو کې اچي علم یاتکم نبأ الذین عین دی راغلی تاسو ته حالات واقعات کسانو چې مخکې تاسو نو قوم نوح چې قوم د نوح او د ابن عباس وی بین عدنان و اسماعیل ثلاثون ابا د عدنان او د اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام په مینس کې دیرش پلاران دی لا یعرفون نه پیژندل کی یعنی دون خلق ده به د الله نه څوک پیژني والذین من بعدهم لا يعلمهم الا الله دا خبره بیا ونه کې د نبی لاس په واغست نو د نبی په خله به کې کلا یتکلمو چې دا نبی خبره ونه کې په کم څه چې الله دې را لګلې دیمانا فردو واپس بکړه دیو ایدیهم ای ایدیهم پلا سنا فی افواههم فخلو د انبیاو چې نبی به بیان کاو د بلا خپل مردار لاس راو د نبی په خسته مخ باندې د په خلی به کې خ چې بیا دا ونه وای دا لوی توهین دی قالو نو ویل دیونه تاسو مگر انسانان زمون پشان اراده لري چې تاسو مونږ واړوي انت سدونا چې تاسو مونږ واړوي دا نه چې بندگی کولا ابا انا زمونږ مشرانو راتلو کوي مونږ ته په دلیل ښکارا ابو تراب د توکل یو کلمه نه کړي التوکل طرح البدن فی العبودیه توکل ستوي خپل بدن د الله په بندګۍ کې غرزول وتعلق القلب بالربوبيه د زړه تعلق د الله سره جوړول والشکر عند العطاء والصبر عند البلاء یا بشی تاسو زمون په دین فاوحا الیہم ربهم وهي وکړه دیو طرف د دیو چې خامخا هلاک او بمغه ظالمان او سو بمغه دیو تاسو به واسو خلای نه شيسته او سو بمغه تاسو لرا په دې ځمکه کې پس د دیونه ذالک لمن خاف یا الله د لړم تک جو مرګ دی د مار تک جو مرګ دی وې پس کروټو کې جون جو مرګ دی مرګ اسباب د هر طرف نه الله مری بنا الله وما هو بمیت نبی دې مړکی دونکې سلوه د مر ختم جنت جهنم بمینس کې عمر ګرا واستې شي د ګډ په شکل کې والال شي صحیح حدیث دی ترقی په عذاب کې به تنزل بنئ مثل الذين كفروا سوال وشو الله دغه دنیا کې سنه سه عملونه هم کړي چا سره هګړه کړي چا سره یې سکړي الله نو څنګه عذاب دی او تور کولې کی الله فرمایي مثل الذين كفروا مثال دا کسانو چې کفر کړي او دا وی د پاره عمل صالح په دنیا کې چا سره خې غړه کړي دنیا کې څه چل کړي چا باندې ترس راوسته خدای شي کافر مله مثال دا کسانو چې کفر کړي په پر باندې اعمالو عملونه د دیو کرما دي کرما دي دی پشان د شګو دا عقیده دې برابر کا منځ کوا اوس بدا بڑ والعمل الصالح يرفعه رست راضي منځ کوا دا به بڑاويږي تلاوت کوا دا به بڑاويږي لا يقدرون دیو بواس نه لري مما کسبو پاچ دیو کسب کړي په یو سیس باندې ما سوا د دین کچرتا نسواریانو ته الله څه فائدہ ورکړي مونږ نه خبر ایرا په دنیا کې بے فائدې شه ډېر بے فائدې بوټه پکې نظر غونې چې خاور نه الم ترا او سوار لس نقصانات د ایریش ته ده وګوره د ایری سوار لس نقصانات الم ترا دریم باب ده تر دې رښتما یا ته پوره دام شروع ده په لفظ د عالم یو خبره پکې عقلي دلیلونه وي دیمه خبره تذکیر په واقعات او اخرویو باندې دریمه خبره بشارت اے تنګوري محبوبا یقینا الله پیدا کړ دي اسمانونه او زمکا په حق باندې که خو خشید الله نو بو بزی تاسو صاحب د غرض لیوانه یو کاسو ما ته مولي شه دا ټکه به ما اورېده چې صاحب د غرض څه شي زما بچي بیمار شه اس نه کې دا چا ورته چې وا د خدای بنی ادمه په د چا څکړي ویدیر کې کله چې کوشم توبه مې ویسته هوټل ته لاړم چې وسړیا دا ته په کوم عذاب وختای قران درنه هرشا غرس خاون لیونه ا قران د سړی نه يرشي ا حکم رباني د سړی نه يرشي امام کاسانی چې ملک العلماء باندې مشهورو هغه ځای کې وحده ورته ملاو شو نو غیر محرم کسانې په خپل بیبي پسې راولې ګل چې زما کډه راولې خاطه بیبي ته ولېګا چې دیو سره را روانه شه زکه ماته منصب ملاو شه کله چې غیرال هغه د سیمنګا بچا جیرا قاضي قزات را لګلیو حضرت سیدا زې خاطه ورلا ورکا ورته وا ملک العلماء واد علماء بادشاہ د دون ایوی ورځ منصب تان دون غلیا مسله یې راکړه چې زنانه غیر د محرم نه سفر نشي کوله ته په کومه بلا باندې اخته شوې کله چې خط ورغه الله والا بیبي بی د لاسه انسان جنت ته ځي بس هغه توبه ویست او سیده را روان شو وقال الشیطان صاحب الغرض مجنون دی غرض خاوندان دی نو لیونی بشي وای برازه یار دی ابلیس ته ورشو دا سړی ځان ته سوي کنه بیا هم غټ سړی دی خلک وای بیا هم غټ سړی دی نه دی پویا چې مونږ چا کار کړو یره کال ته پویا نشوال ته په کوم ځای کې پویا نشو په میدانې محشر کې چې د ځن کدن نو وتلل بس ملائک برابر سی ګرزونو پلاس الله چې په یو ګرز باندې دی وای نو ذره ذره بسمه بسمه وکی او دا ټول کوچی موچی الله الله تتر بتر الله خبره ختم شولا او ادخل الذين امنوا الله یتیم محفوظ وساتي الله یتیم محفوظ وساتي ته د عرصات شرم وای الله یتیم محفوظ وساتي الله په خله خو اسانه ده تقریر اسانو او ادخل الذين امنوا او داخل بکړی شي اوس بشارت داخل بکړی شي مؤمنان داخل بکړی شي کسان چې مان راوړې عمل صالح کړي جنتونو ته چې بهيږي بلند دغه نه انهار هميشه تنوي پای کې په حکم نه پر رب سلام سلام بھائی علم